فلما بدا لي دا ځای دی فقلت لكما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال حضرت عمر دی او مجلس کې عبدالرحمن ابن عوف عثمان صاحب حضرت زبیر حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ناستی عباس هم راغی علی هم راغی خپلو کې لانجه ده حضرت عمر ورته وایي ګوره د بنو نظیرو کومه د فیض مکه چې وه چې رسول الله په اختیار کې وه ابوبکر صدیق سره وه دوه کاله ما سره وه او مقصې مې په دې کې عمل کو چې څنګه رسول الله کو بیا تاسو رالی عباس صاحب او علی راته مو وی چې دا مونږ له راکې چې مونږ د دې دغه کو تصرف کو تاسو خبرم یو وه ټولو سره اتفاق و نو ما درته سوی فقلت لکما ما تاسو ته وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی چې لا نورسو کم سیس چې مونږ پریدو په ځان نه رستو نو زمونږ نه میراث نشي اخیستی ما ترکنا صدقتون چې کم مال مونږ پریښی وي هغه به د امت لپاره صدقه خیر تاسو به بار بار راتلی او راته به وي فلما بدالی کله چې ښکاره شوه ماته فلما بدالی کله چې ښکاره شوه ماته ان ادفعه چې زه ورکم دغې ځمکې له الیکمه تاسو ته کله چې ما ته دغه شو چېره دا بار بار وینا کوي نو کله چې ښکاره شو ما ته چې زه ورکم دا تاسو ته نو قلتم ما درته ووې دا مې د سره شرط ولګو چې ان شئتما که ستاسو دواړو خوښئ نو دفعتها الیکما دا ځمکه به زه درکم تاسو ته ټیک د در به کم خو ګورې په حقه طریقه باندې به دغه چې څنګه رسول الله دې سره معامله کوله څنګه ابوبکر کوله او څنګه ما دوه کاله کوله علا ان علیکما په دې شرط چې وي به په تاسو عهد الله د الله واده دا به د الله واده وي و میثاقه د الله معاهده به وي چې لتعملان فیها هلکه دا به تقسیموی نه چې کور ته یوسې او بیا خپل وارثانو له ورکې لتعملان فیها تاسو به عمل کوئ په دې کې بما عمل فیها رسول الله اسلم په هغه طریقه چې کوم عمل کړی و په هغې کې پیغمبر اسلم پیغمبر اسلم به څنګه عمل کول بل به د بیبیانو خرچه تې پوره کړه پاتې به چې شو هغه به یې ټول راواغستل او د مسلمانانو چې به کوم د فیدې کار و په هغې کې به یې لګولو و بما عمل فيها ابو بکر او په هغه طریقه چې عمل بکاو په دې کې ابو بکر صدیق و بما عملت فيها او په هغې باندې چې کوم ما به عمل کو په دې کې منذ ولیتها د هغې وخت نه چې زه د دې اختیارمند شوم دوه کاله مې وکړو فقلتما تاسو دواړو راته ووی چې بالکل واده ده ادفعها راکه دا ځمکه الینا موږ ته فبذالک نو په دغه شرط دفعتها الیکما ما درکړه تاسو دواړو ته فانشدکم بالله دې غونډ جماعت ته وایي دې رهت ته دې ډلې ته چې زه تاسو ته قسم در کوم په الله چې هل دفعتها د دې دوو ته وایي فانشدکم بالله هل دفعتها چې آیا ما درکړې وه دا الیکم و تاسو ته بذالک په دې نو قال الرهت دلته ټول داسې دی فانشدکم بالله هل دفعتها الی الیه مشته الیهما دې دوو ته دې رهت ته وایي چې تاسو نه زه دا مطالبه کوم قسم په الله در کوم چې ما دوی له ورکوله نو په دې شرط مې ورکړی وه که نه نو قال الرهتو دغه جماعت وی دا سلور کسنو چې نعم او ثم اقبل على علي و عباس بیا مخ راوګرځو حضرت علی او عباس صاحب ته فقال انشدکما بالله زه قسم در کوم تاسو ته په الله چې هل دفعتها الیکما چې ما در کړې وه تاسو ته دا بذالک په دې شرط نو قال نعم ویو دین هم دا معلومه شوه چې د بنو نظیر چې کوم د فیض مکه وه او حضرت عمر حضرت عباس صاحب ته حواله کړه او حضرت علی ته حواله کړه نو دا صرف د دغه دپاره و نګرانۍ دپاره ښه نور یې مالکان کړي دوی نو نو قال عمر صاحب ورته وایي چې ښه دا ځمکه مې دله درکړه او تاسو هم دا ووی چې او موږ به صرف نگرانی کوو او د خپل نگرانۍ دغه نه به کوو موږ به مالکان نه یو نو اوس تاسو بیا څه شي له راغلي یې څه غواړئ څه غواړئ فتلتمسانې مني تاسو طلب کوئ زمانه قضاء د فیصلې غیر ذالکه بغیر د دې نه څه بل فیصله غواړئ فوالله قسم په الله چې الذي باذنه تقوم السما هغه الله چې ولاړ دی د هغه په حکم باندې اسمان والارض او ځمکه چې څه فیصله د هغه همدا ده لا اقضي فیها زه به فیصله ونه کړم په دې کې قضاء یو فیصله غیر ذالکه بغیر د دې فان عجزتما عنها که چېرې تاسو عاجز یې د خدمت د دې ځمکې نه دا صحیح خدمت نشی کولی بس واپس کې فدفعاها الیه دا واپس کې ماته تاسو ته ضرورت نشته فانی اکفیکماها زبا کفایت کوم زبا پوروالی کوم ستاسو نه د دې ځمکې تاسو بس بیا په آرام کښېنې ضرورت ته نشته زه به هر څه کوم د دې وجې نه حضرت عمر صاحب چې د ازمکه دوی له ورکړه نو دی د دې دپاره نه ورکړی چې تاسو د دې مالکان یې بلکې د دې دپاره ورکړې وه چې تاسو به د دې نګراني کوئ دلته طالبان سوال کوي چې حضرت علی ته او حضرت عباس صاحب ته دا معلومه وه او دی ورته دی ویلي مو چې دا ځمکه به زما وارثان رسول الله وی په میراث کې نه دي نو دا دوی دلته بیا ولې رالل او ورسره واده هم کړې وه چې صاحب موږ به د تس صرف د دې نګراني کوو نو دا بیا ولې رالل دا عمر صاحب نه دا د څه شي مطالبه کوي چې هم دا ځمکه زمونږ منځ کې تقسیم که ستاسو حل شوی چې دا تقسیم د ملک نو چېره نیمه ما لره او نیمه ما لره هغه مطالبه د دې کوي چې زه او علي عباس صاحب وی دواړه سره په شریکه د دې ځمکې نګراني نشو کولی نو دا ځمکه په نیمه کا چې د نیمې نګراني زه کوم او د نیمې نګراني دی کوي دا تقسیم په دغه کې غواړي چې دا زمونږ د شرکت چې دی د دې تقسیم وکړه په نګرانۍ کې نو ورنه دوی ته هم دا معلومه وه چې د دې ځمکې تقسیم چې دی په وارثانو باندې ملکن دا جایز نه دی دغه وجه وه چې د حضرت عثمان صاحب نه پس بیا چې دی نو راغی حضرت علی چې علي راغی او دته حکومت ملاو شو اختیار ملاو شو نو ګورې دا ځمکه د روا نه غشته په خپلو وارثانو باندې دغه نه کړه تقسیم نه کړه چېره دا نیمه د عباس صاحب شوه او نیمه چې دی د فاطمې د وجې دا زمونږ شوه نه دم بیا هم قصې به نګراني کوله چې د هغې نه به څه حاصلات رالل هغه به د مسلمانانو مصالحو دپاره دغه کول استعمالول او هغه به تقسیمول نه ستاسو د حشه کې په دې باره کې یو واقع لیکي رستو یو خلیفه راغلی دی هغه چې اوله خطبه شروع کړه د خطبې په منځ کې یو سړی پاسید ورته وی حضرت ته زمونږ په خلیفه او بادشاهی دا قرآن او قرآن غاړه کې اچولی او راځوړند کړی و وایي ته زما په دې قرآن باندې فیصله وکړه ستاسو د حشد حضرت هغه بادشاه ورته وی چې ستا خصم څوک دی چا سره د جګړه ده وی د ابوبکر صدیق سره مې جګړه ده وفات شوی دی وای تا سره ظلم کړی دی وای او ظلم یې کړی دی په څه باره کې کړی دی د فدک په ځمکه کې چې هغه حضرت فاطمې ته نه ده ورکړې د هغه اولاد ته نه ده ورکړې وای بل چا خو به د سره ظلم نی کړی وای بل چا هم را سره کړی دی وای چا وای عمر وای هغه هم دا ځمکه نه ده ورکړې وی خان وی بل به دا سره چا کړی دی وی عثمان هغه هم دا نه دا ورکړی نو وی بل علی خو به هم د سره ظلم کړي که نه علی خو هم بیا دا ځمکه چې دی د حضرت فاطمې اولاد ته نه ده ورکړې نو وی فسکته دغه ځای کې لیکي نو بیا دی جواب یې ورسره نو وایي ښا د پلاني زویه نن ته راځې او په ابوبکر صدیق باندې وایي چې دا ظلم یې کړی دی په عمر باندې وایي چې دا ظلم یې کړی دی عثمان باندې ظلم کې هغه هغوی چې څه کار کوه هغه علیم کوه هغه ته بیا نه وایي چې د ظلم کړی دی نو راویني و سخته سزا یې ورته ورکړه مطلب دا دی چې حضرت علی چې خلیفه شو هماغه کم طرز او طریقه چې د دې درې واړو خلیفګانو وه هغه د هم دغه کړه غوره کړه بابون دا یو بل باب دی اداء الخمس ورکول د خمس من الدین دام د دین یو حصه ده تاسو مخکې ویلو امام بخاری دا رایه ده چې ایمان دین او اسلام شیء واحد دا یو شی دی نو وی اداء الخمس دا ورکول د خمس دام د دا دین بنیادی سیز دی کله چې جهاد وشي جهاد مجاهدین به غنیمت را جمع کی چې را جمع شي څلور حصې به دغه واخلي مجاهد دا پنځمه حصه به راوالي دا به بیا لکي رسول الله صلی الله وسلم به دا پنځه حصې چې راواغېشتې نو دا دا پنځمه دا به یې پنځه ضایع کړه یو به د دوی وه یو به د اقرباو وه یو به د یتیمانانو وه یو به د مسکینانو وه او بله به د مسافرو وه دا پنځمه بیا بیا پنځه ځای کړه بیا چې کله رسول الله د دنیا نه رحلت وکړو د هغوی حصه هم پاتې شوه چې هغه لاړه د هغه د اقرباو حصه هم پاتې شوه نو بیا به یې رستو چې دی هغه کو درې سې کوله بس مسکینان یتیمانان او دا رنګ مسافر دا بو په دا درې هغه به تقسیموي نن هم دا مسله ده چې دا خمس به راوالی درې ځایه به کې د علاقې مسکینان د علاقې یتیمانان خدایي دغه چې راځي مسافر په هغې باندې نو ادا الخمس دا ورکول د خمس ګورې دا فرض دی دا لازم دی من الدین دام یو حصه د دین ده قدم وفد عبدالقیس راغی مدینه ته وفد د عبدالقیس عبدالقیس یو قوم دی د بحرین وطنوي په دغه ځای کې دوی اوسېدل د دوی علاقه چې ده نو د هغې زړه نامه وه جواسه د دغه عبدالقیس یو وفد راغې مدینې ته فقالو نو دوی ووې یا رسول الله ای د الله رسوله موږ هر وخت تاله نشو راتلی ستا او زمونږ په منځ کې زمونږ یو دشمن دی هر وخت نه شو ان ان هذا الحی یقینا منګه چې یو هذا الحی دا قبیله یو من ربیعه د ربیعینا من ربیعه چې هغه ربیعه ده حضرت منګه ربیعه قبیله یو او بیننا و بینک او ستاسو په منځ کې زمونږ په منځ کې او په منځ ستاسو کې کفار و مزر هغه کافر د مزر قبیلې دي مونږ چې تا ته راځو نو لارم د مزر قبیلې باندې ده فلسنا نصلو الیکا نو مونږ نشو راتلی تا ته فلسنا نو نه یو مونږ نسلو چې مونږ یو ځای شو او راشو الیکه تا ته حضرت مونږ تا ته نشو راتلی لاره کې دشمن دی الا فی الشهر الحرام مګر په هغه میاشت د عزت کې د څلورو میاشتو کې یو رجب میاشت ده او درې هغه دي چې دغه دی دا څه ورته وایي محرم ده او دارنګې ذوالحجه ده او دارنګې ذوالقعده ده نو چې هر وخت نشو راتلی نو لږ پوره بیان راته وکړه فمرنا نو امر وکړه موږ ته بې امرن په یو کار ناخذ منه چې موږ عمل وکړو په هغې وندعو الیه او موږ راوبلو خلک وندعو او موږ راوبلو الیه دغې ته من وراءنا هغه څوک چې زموږ نه رستو دي هغه چې کم قوم کې کم پاتې خلک دي موږ خو د هغوی د طرف نه وفد یو چې هغه دې خبرو ته راوبلو قال رسول الله وته وی خداته خبرو وینا درته کوم د سلورو کول پکار دی او د سلورو نه ځان منې کول پکار دی امرکم زه امر کوم تاسو ته بې اربعن په سلورو خبرو دا سلور خبرې کوئ و انهاکم او زه منې کوم تاسو عن اربعن د سلورو خبرونه د څلورو درته امر کوم چې وې کې د څلورو نه منې کوم چې مې کوئ هغه کم دی الایمان بالله یو دی ایمان په الله په الله باندې ایمان راوړی ایمان په الله څه دی شهادت الله اله الا الله چې هغه شهادت او ګوی د دې خبرې ده چې معبود برحق لایق د عبادت نشته مګر یو الله دی واقده بیده او وی تړ خپل لاسه داس لکه مونږ یو دوه درې داس لاسې داسې راغونډ کړو دا یو شو و اقام الصلات او بل ته ته امر کوم په ودرېدو د مانځه د ایمان پسې بیا د مانځه اهتمام کوي و ایتاء زکا او په ورکولو د زکات چې الله د مال درکړي نو زکات ورکوي و صیام رمضان او په روژو د رمضان مشکات کې مونږ ویلو څلور دا شی نه دي ښه ریاضه ایمان او دارنګې اقامت الصلات او ایتاء الزکات او صیام رمضان خو چونکې دا د کافرو په خوا کې اوسېدل نو پیغمبر علیه السلام ورسره بیا رستو یو پنځم بلم زیات کوي چې هلکه جهاد هم وکړه د مضر قبیلې سره نو د هغه جهاد کې چې غنیمت میلو شي نو د هغه غنیمت بیا د غم ورکوي دی ورته بیا رستو زیات بیان کو وان تؤدو وان تؤدو او بل دا دی چې تاسو ورکوئ لله خاص د الله دپاره خمسه ما پنځمه د هغه حصې غنیمتم چې تاسو په غنیمت کې حاصل کړي دا پنځو خبرو درته وینا کوم د دې څلورو دا پکې بله پنځمه شوه و انهاکم او زه تاسو منې کوم عن الدباء د استعمالولو د دوبانه دوبا هغه اوچ کدو چې خلک استعمالی او په هغې کې دغه دی د څوک پکې غوړي اچوي او څوک پکې تیل اچوي دوی به پکې پخوا شرابونه جوړول لږه نو زه تاسو منې کوم عن الدباء د اوچ کدونه دوبا اوچ کدو د اوږد کدونی دا کې به پخوا عربو شراب جوړول چې شراب به جوړ ځکه د خوله وله چې ده به بنده کړه نو دې کې به دا دغه دی د اوبه موبه دا به زر څښا کېدې شراب به زر جوړېدل نو وایي زه تاسو منې کوم عن الدباء د استعمالولو د اوچ کدونه او بل والمزفت او بل هغه لوښی چې هغې له دغه ورکړی شوي وي تارکول پخوا به دوی لوښي نه تارکول تاو کړو تارکول دا به یې تاو کړو نو هغې کې به دا دغه نه د هوا موا به پې بنده شوه دې کې به شراب جوړول د دې څلورو لوښو د استعمالولو نه تاسو منې کوم یو اوچ کدو یو چې دی د لرګي لوښی او بل شین منګې او بل هغه لوښی چې هغې له تاسو نیکل او د دغه ورکړي تور تارکول د دې نه منې کوم دا څلور لوښي وو په دې کې به عربو شراب جوړول او دا هغه زمانه وه چې شراب اول حرام شوي وو نو پیغمبر علیه السلام وی شراب حرام د شرابو دا لوښي مې استعمالوي چې هسې نه بیا هم چېرته اړه شرابو ته ونشي څه زمانه کېده کېده چې د خلکو د شرابو نه نفرت راغی درته به راشي رسول الله صلی وسلم وی ما تاسو منې کړی وی د استعمالولو د دې لوښو نه وګورئ لوښې نه حراموالی راولي او لوښې نه حلالوالی راولي په لوښي کې چې حلال شی واچي حراموي نه او چې حرام پکې واچي حلالوي نه تاسو مې منې کړی وی اوس دا لوښي دغه کوئ استعمالوي وروسته بیا اجازه راغله چې اوچ کدو مې استعمالوئ د لرګي لوښې مې استعمالوي شین منګې مې استعمالوي باب نفقت نساء النبی صلی الله علیه وسلم بعد وفاته دا باب دی د خرچه د بیبیانو د پیغمبر علیه السلام پس د وفات داغنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو د دنیا نه رحلت وکړو د هغوی بیبیانې پاتې شوې د بیبیانو خرچه دا په چا وه نو درته به ثابته کړي چې د بیبیانو خرچه په هغې مال کې وه چې کم مال رسول الله د ځان نه رستو پریښی د پیغمبر علیه صلات وسلام د بیبیانو خرچه هغه په هغه مال کې وه چې کم مال رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځانه رستو پریښی تاسو به وایې د رسول الله بیبیانو خرچه د رسول الله په مال کې سله وه وی د هغې وجه دا ده چې دې بیبیانو که ځان له خاون کولې نو کولې شو لیکن د الله حکم دا راغلی چې تاسو به بل خاون نه کوئ نو پیغمبر علیه السلام بیبیانې رابندې وي او د حق د پیغمبر علیه السلام د وجې نه رابندې وي د پیغمبر علیه السلام بیبیانې رابندې وي او د حق د رسول الله نه رابندې وي نو لکه چې یو سړی رابندي او ستا د حق د وجې نه رابندي نو خو د هغه نفقه پتا ده که نه یو سړی سار درشي او په حجره کې د کینولې دی او بار یې نه راوباسې نو چې د غرمې ډوډۍ څوک دی ورکوي چې د ماښام ډوډۍ نو څوک دی ورکوي نو دا باب دی د خرچې د پیغمبر علیه السلام پس د وفات د هغه نه حدثنا عبد الله بن اخبرنا مالك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حضرت ابو هريره وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال هغه فرمایل لا تقتسمو نه نه به تقسیمی ورثتی وارثان زما دینارا یوه روپۍ دې ته استدلال بالاقل علی الاکثر وی مطلب دا دی چې که یو, یو دینار رانه پاتې شو یو دینار دا یو دینار به هم زما وارثان نه تقسیموي لا پاتې ډېر لا تقتسمو نه به تقسیموي ورثتي وارثان زما دینارا یو دینار نو سوال پیدا شو چې حضرت دا کمې ځمکې چې ستاسو په تصرف کې دي ستاسو د وفات نه وروسته به بیا په دې څه کوو وی ما ترکتو بعد نفقت نسائه ما ترکتو هغه مال چې ما پریخو بعد نفقت نسائی پس د خرچې د بیبیانو زمانه د دغه مال نه اول زما د بیبیانو خرچه پوره شي معلومه شوه دا خبره د بیبیانو خرچه په چا وه د رسول الله په مال کې وه و معونت عاملی او دغه معونت او دغه د دغه ذمهوارۍ پوره کولو د عامل زمانه و معونت عاملی او پس د ذمهوارۍ پوره کېدو د عامل زمانه چې هغه زما کم عاملی او د هغه هم هغه مشقت او مهنت پوره شي عامل نه څوک مراد دی ځینې خلک وایي خلیفه چې زما په ځای باندې څوک راشي لکه ابوبکر د هغه د کور خرچه زما په ځای بل څوک راشي ابو عمر فاروق د هغه د کور خرچه هغه به هم د دی نه ځینې خلک وایي مراد د عامل نه مزدور دی زما مزدور دا کم ځمکې چې ما پریښې دي او په دې ځمکه کې هغه مزدوران کم کار کوي نو د هغوی مزدوري به هم د دې نه دغه شي پوره شي نو زما د بیبیانو خرچه زما دغه عامل خرچه هر څه دا به پوره شي او د هغې نه چې کم پس پاتې شو نو فهوه دا پاتې شوی چې د صدقتون دا به صدقه نو دوی دا ثابته کړه چې د رسول الله د بیبیانو خرچه هغه به پسې کی په هغه مال کې چې کم د رسول الله نه پاتې شوی دی حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن ابي هنائش رضي الله عنه قالت د امام بخاری کمال ته ګوره چې څنګه مسلې ثابتې قالت حضرت عشی وی توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو پیغمبر علیه السلام وما فی بیتی او نو زما په کور کې من شیء څه شی رسول الله د دنیا نه لاړ زما په کور کې څه شی نو کم شی یاکلوه زو کبد چې وخوري هغې لا یو جاندار شی زو کبد لفظ دغه معنا ده جاندار دونه شی نو چې یو سا والا هغه وخوري ذو کبد لفظي معنا ده خاوند د جیګر نو نو زما په کور کې یو شی چې وخوري هغې له یو جاندار الا شطر شعیر مګر نیمه پیمانه د اوربشو د اوربشو نیمه پیمانه یعنی تقریبا دوه سیره دوه سیره کجورې وې چې هغه پاتې شوې الا شطر شعیر مګر نیمه پیمانه د اوربشو چې دا پاتې وه او چرته وه فی رف لی د رف یو معنا دی تاکو فی رف په هغه تاخ کې لی چې زما او زما په تاخ کې څه دوه سیره کجورې پرتې وي اقه پاتې وي رفو تاک تم وی او رف یو بل سیسته وی پخوا به چې خلکو دیوال وو عربو په دې دیوال کې به یو تخته ولګوله تخته هغه به پکې دغه کړه لکه نن سبا ورته خلک درې وی دا به د ځمکې نه اوچت او په دې به خلکو شي نه کېښودل چې دا میږیان میږیان نه ورځي نو هغې ته هم رف وایي مګر په هغه تاخ زما کې فاکلت منه نو ما خوراک کو د هغې نه خوراک مې تې کو کو کو او چېرته ګوډي کې یا بوجۍ کې هغه شی پروت حتی تر دې پورې طوال علیه چې اوږد شو په ما باندې خوراک د هغې څه ډېر عمر هغه دوه سېره کجورې وې او ما خوړلې او خوړلې او خوړلې او نه خلاصېدې چې نه خلاصېدې نو ما ځان سره وویل چې دا څومره اوربشې دي چې دا خلاصېږي نه نو زه راپاڅېدم فکیلته ما هغه پیمانه کړې کاله یکیلو معنه دې پیمانه کول لکه باعه یبیعو نو هلته وایې که نه بعته فکیلته نو ما هغه پیمانه کړې چې تورګه دا څومره یي خو چې پیمانه مې کړې نو ففنه ختمې شو داسې هغه ختمې شوې معلومه شوه دا خبره چې هسې پیمانه شی پیمانه کوئ تلی کور کې چې خرچه اچوې نو وې تلی چې آیا دا به د څونه وخت وي خو چې بیا کله خرچ کوئ نو تلی مه چې تورګه غرمې له نیم سیر او بیا ماښام له درې پاوه دا بیا مه تلی ففنا ختم شوي وګورئ د دې حدیث نه ترجمه الباب څنګه ثابتیږي چې د پیغمبر علیه السلام وسلام د بیبیانو خرچه هغه په څه کې ده په مال د رسول الله کې ده امام بخاری په عجیبه طریقه باندې ثابتوي امیدګله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه رحلت وکړو د حضرت عشی په کور کې چې د اوربشې وې دا د چا وې د رسول الله وې که نه د رسول الله کجورې د اوربشې وې پاتې شوې وې پیغمبر علیه السلام څه وایي چې کم شی موږ نه پاتې شي هغه زما وارثان په تقسیم کې نشي اخیستی په کار دا وه چې دا کجورې حضرت عایشې راغستې وې او بیت المال کې داخلې کړې وې ریاضه خیال لري لیکن حضرت عایشې داسې ونه کړه د هغې نه خوراک وکړو معلومه شوه دا خبره چې دا کجورې د رسول الله وې او حضرت عایشې د هغې نه خوراک کو معلومیږي د هغوی خوراک د چا په مال کې و هغه په هغه مال کې چې کوم رسول الله پرېښی وي که په خوراک د د رسول الله وسلم په مال کې نه وي نو په خو په کار چې دی دغه کړی وي بیت المال ته واپس کړی وي حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن حارث قال عمر ابن حارس دا د رسول الله او خیدخه د حضرت میمونی دا دغه دی څه ورته وایي جویریه د حضرت جویریه رور دی قال دی وی ما ترک النبی صلی الله علیه وسلم نو پرېښې پیغمبر علیه صلات وسلام د خپل ځان نه پس الا صلاحه مګر وصله نه څه یو څه یو دوه تورې وې او څه زغرې وې و و بغلته البیضا او بل هغه تکه سپینه کچره کچره دا د هغوی ملک و ارزن او یو ځمکه وه دغه د بنو نظیر او دغه د سعلاکه د خیبر و او څه د فدک وه ترکها چې رسول الله پرېښې وه او صدقتن هغه څه وه صدقه وه ګوره دا مال صدقه و خو بیا به هم د هغې نه د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو حق پوره کېده باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د هغې چې راغلی دي په کورونو د بیبیانو د پیغمبر علیه السلام کې وما نصبه او هغه چې د هغې نسبت کړی شوی دی من البیوت د کورونو الیهن دوی ته ام امام بخاری دو مسئلې بیانوي یو مسله دا بیانوي چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو خرچه د رسول الله په هغه پاتې مال کې وه نو دقسې د رسول الله د بیبیانو استوګنه هغه هم په دغه کورونو کې وه چې کوم کورونه د رسول الله و ریاضه خیال لري نو هغه دا دی باب ما جاء دا باب دی د هغې چې کوم راغلی دی فی, ازوا... فی بیوت ازواج النبی صلی الله علیه وسلم په کورونو د بیبیانو د پیغمبر علیه السلام کې چې د پیغمبر علیه السلام بیبیانې چې اوسیږي څنګه ما وی چې د دوی خرچه د رسول الله وسلم په مال کې ده نو داسې د دوی استوګنه هم هغه د رسول الله صلی وسلم په مال کې شوه دویمه یو بله مسله کوي محدثین دا ذکر کوي مفسرین هم دا ذکر کوي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم بیبیانې چې د هغوی په وخت کې کومو کورونو کې اوسېدې د رسول الله د وفات نه پس هم دا بیبیانې په دغه کورونو کې اوسېدې دلته علماو لږ اختلاف کړی دی چې دا د پیغمبر بیبیانې د هغوی نه پس چې په دا کومو کورونو کې اوسېدې دا اوسېدلې په کوم حیثیت وو دلته د علماو دوه ډلې دي ځینې خلک وایي د پیغمبر بیبیانې چې د پیغمبر په دا کورونو کې اوسېدې دا مالکانه طور باندې اوسېدې یعنی دا بیبیانې د دغې کورونو مالکانې وي څنګه مالکانې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دا کورونه دوی ته وربخلي وو ورکړي وو چې دا ستاسو کورونه شو نو چې بیا رسول الله صلی د دنیا نه لاړه نو دا کورونه د پیغمبر نو دا کورونه د بیبیانو ځینې علما وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې د هغوی نه پس چې په کومو کورونو کې اوسېدی نو دا کورونه مالکانه وو دا د دوی ملک و ځینې خلک داسې وایي ځکه چې تاسو وګورئ نو په ډېرو قرآن مجید کې راځي په حدیثو کې راځي د دې کورونو نسبت دغه ته شوی دی بیبیانو ته شوی دی بعضې علما دا وایي غالبا د امام بخاري هم دا رایه ده چې نه دا مالکانه نه وي هسې سکونت پکې کوو د سکنا په طور باندې وې مالکانه نه وي دا کورونه وو د رسول الله خو د دوی حق د رسول الله په کورونو کې د اوسېدو وو مالک رسول الله دا ملک د رسول الله او د دوی حق صرف د سکناو لکه دا مونږ موجوده ښځې چې اوسي زمونږ کورونو کې نو په دې کورونو کې د دوی حق د کوټه کې چې اوسي نو په حق د اوسېدو د دې شته خو ګورې دا ښځه مالکه د دې کور نه ده که سبا دا کور ته خرڅی خرڅولی شي یو دا دغه کوي او بل به یو بل طرف ته اشاره د توکیات ذکر کوي سړی مشکل کې راشي دا کمې بیبیانې چې د کومو کورونو کې اوسېدې نو دا د رسول الله کورونه وو که دا د بیبیانو کورونه وو که چېرې تاسو وایې دا د بیبیانو کورونه نو دا بیا د دې نسبت رسول الله ته ولې کیږي او که دا د رسول الله کورونه نو دا بیا بیبیانو ته نسبت ولې کیږي نو تاسو ته به دې اشاره وکړي چې بلکل دا صحیح ده رسول الله ته نسبت کیږي مالکانه طور یعنی مالک څوک هغه او چې نسبت کیږي مال دغه ته بیبیانو ته نو دا په اعتبار د سکنا سره کیږي سکنا سره لکه یو سړی د کره نه دلته کې دا دوکانونه نه دي چې دا خلک په کره اوسي ورته وایي که نه دا د پلاني دوکان دی دا د پلاني دی نو ولې دا د پلاني دی مالک یې دی دی مالک خو دا نه دی نو داسې پیغمبر اسلام بیبیانو ته چې نسبت کېده نو د سکنا د وجې نه کېده رسول الله ته چې نسبت شوی دی نو د مالکانه طور باندې شوی دی نو ځکه د آیات وایي وما نصب او هغه چې د هغې نسبت شوی دی من البیوت چې هغه کورونه دي په قرآن او په حدیثو کې د دې کورونو نسبت شوی دی الیهن دې بیبیانو ته وقول الله او بل دا قول د الله ګوره قرآن مجید کې وایي الله د پیغمبر بیبیانو ته وایي وقرنه اوسیږی تاسو فی بیوتکن په خپل کورونو کې ګوره دغه کورونو نسبت چاته او که بیبیانو ته بیبیانو ته او ولا نو دې اشاره دلته کوي چې ګوره دا نسبت چې دی بیبیانو ته شوی دا مالکانه نه دی دا د سکنا د وجې نه دی ځکه چې بل ځای کې د دې کورونو نسبت رسول الله ته شوی دی بل ځای کې الله څه وایي ولا تدخلو بیوت النبی تاسو مه ننوځئ کورونو د پیغمبر ته نو معلومیږي چې مالک یې هغه دی الا ان یؤذن لکم مګر که اجازه وشي تاسو ته په دې اخر وخت کې دی بیمار شو بیا به هم د د وار خیال ساته یو شپه د یو بیبي بی کور کې بله شپه د بل بیبي بی کور کې آخر کې دا بیماری زیاته شوه چې زیاته شوه نو د د خپلو بیبیانو نه اجازه وغوښته چې که ستاسو اجازه نو زما به د بیمارۍ خدمت چې دی د حضرت عشی په کور کې وشي نو قالت دا وی لما سقل رسول الله صلی وسلم کله چې بیماری زیاته شوه د رسول الله نو استاذن ازواجه هغې اجازه وغوښته د خپلو بیبیانو نه استاذن هغې اجازه وغوښته ازواجه د خپلو بیبیانو نه د څه شي ان یمرزه چې د ده د خدمت وشي د بیمارۍ فی بیتي زما په کور کې ځکه چې د بیمارۍ خدمت دا ډیر سخت دی دا هر څوک نشي کولی دا به هغه څوک کوي چې څوک ستا په طبیعت باندې پوهېږي اوس به رستو راشي حضرت عایشه د رسول الله په طبیعت پوه ده دا د سترګو حرکت د رسول الله نه دی په دې باندې به پوهېده چې وایي د پیغمبر اسلام دا تقاضا کوي د دې خبرې مطالبه کوي فاذن له نو دی بیبیانو څه چل وکړو اجازه وکړه پیغمبر علیه السلام ته چې بس حضرت ستا د بیمارۍ خدمت دی دې کور کې وشي حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن ابي مليكه قال قال ابن ابي مليکه وایي چې قالت عائشتو حضرت عائشې به وي دا به فخر کو چې الله پاک په ما باندې ډېر احسانات کړي دي یو احسان دا دی چې توفی النبی صلی الله علیه وسلم وفات شو پیغمبر علیه السلام فی بیتی زما په کور کې د پیغمبر علیه السلام ګورې هر کار د برکت وخه هر کار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شوی دی زما په کوټه کې وفات دی بل دا دی چې د هغوی روضه مبارکه چې دی هغه هم د حضرت عایشې په کوټه کې ده یو وفي نوبتی او په وار زما کې ټیک د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا بیماری زما کور کې تیروله خو چې دا کمه ورځ باندې دی وفات کېده نو دا هغه زما هغه زړه دغه وارو لکه مثلا عام طور به زما د دغه وارو د پیر هماغه د پیر ورځ چې رالی هم په دغه ورځ وفات شو او دویمه دا د دې به دا خوشحالي کوله چې الحمدلله ما د رسول الله ډېر خدمت کړی دی و بین سحری و نحری او په منځ د مری او د سینې زما کې سحر دا ځای ته ویې دا د مری دا لاندې ځای نه دی دا کنده غوندې چې ده او یو د سینه تاسو ویلی رسول الله صلی الله وسلم شاته دا ناسته وه دا رسول الله صلی الله وسلم ځان ته داسې داسې راغه کړی راته کیا کړی نو د پیغمبر علیه صلات وسلام دا سر مبارک دقه ځای کې وی دغه ځای کې داسې ځان ته راته کیا کړی او په دقه ځای کې د هغوی نسا لاړه و بین سهر یو په منځ د مرۍ زما کې و نهري او د سینې زما کې یو او بل دا دی بل ځای تاسو پوره حدیث ویلی دی رسول الله صلی وسلم ما ته راته کیاو چې دې کې ګورو عبدالرحمن زما رور راغی لاس کې مسواکو ما درته ووی حضرت عایشه دومره هوښیاره وه چې د رسول الله په طبیعت پوهېدله د سترګو په اشارو یې پوهېده نو رسول الله صلی الله وسلم چې د عبدالرحمن په لاس کې د مسواکو داسې ورته وکتل حضرت عایشه پوه شو چې دا مسواک ته اړو شو وایي حضرت مسواک ته دړه کیږي راویلم دلته نو هغه اشاره وکړه چې وایي ما راواغشت چې راوا مې غشته نو ولا وایي مې ورکه نو هغه کلک و ګوره په خوله کې ووو خو د هغه و کلک و چې کلک نو ما بیا ترې راواغشتو هغه د هغه د لاړو مبارکو نه ډک هغه مې راواغشت مسواک او په خولې کې مې دغه کې داسې مې دغه که په غاښونو کې مې دغه کړو د هغه هغه لاړې مبارکې په د آخر ټایم کې زما د خولې د لاړو سره دغه شوې یو ځای شوې دا یو زما بل سعادت شوه وجمع الله او یو ځایوالی وکړه الله بین ریقي په منځ د لاړو زما کې وریقه او د لاړو د هغه کې قالت دا وی دخلت عبدالرحمن دخلت عبدالرحمن را ننوت زما کور ته عبدالرحمن دا د دې رور دی بسواکن سره د مسواک نو ما وی هلته رسول الله صلی ورته وکتل نو حضرت عایشه ورته وی حضرت دلی راوالم ړی ورته کیږي نو پیغمبر اسلام وی او نو فضعف النبی صلی الله علیه وسلم نو کمزور شو پیغمبر علیه السلام عنه د هغې نه او مسواک له کلکو وهلی نه شو نو فاخذته دا مسواک مې راواغشت فمزغته په خوله کې مې وجویو ومې چویه بیا مې چې دی نو ثم سننته به او بیا ما ووه رسول الله ته دا مسواک سننته ما مسواک ووه رسول الله ته به په دقه مسواک باندې دا مې وله راواغشته او په دا خوله کې مې وله ووه نو هغه لاړې مبارکې په دې مسواک کې دغه شوې سره رالی نو هغه بیا ما راواغشتې په خپله خوله کې مې ووالې حدثنا سعيد بن وفير قال حدثني ليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن عن ابن شهاب علي بن حسين ان صفیت زوج النبی صلی الله علیه وسلم علی ابن حسین وی زین العابدین چې د رسول الله بیبي بی صفیه زوج النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه بیبي بی ده د پیغمبر علیه السلام اخبرته دې صفیه خبر ورکړی دی د علي له خپله واقع بیانوي د رمضان میاشته رسول الله په اعتکاف کې زه د شپې رالم جومات ته څوک نو نو ما وی زه به د رسول الله سره لږه ملاو شم ځکه دا لوی سعادت نو زه رالم جومات ته پیغمبر علیه السلام سره ملاو شم چې ملاو شم بیا زه تلم نو ما سره پیغمبر علیه السلام روان شو روان شو د جومات د دروازې پورې لاړم چې کله زه د رسول الله نه رسختېدم دلته دوه کسانو په دا لار تیر شو غالبا یو اسید ابن حزیرو او یو عباد ابن بشرو دا تیرېدل سلام یې واچو لاړل رسول الله ورته وایي راوګرځئ دې خوا وګورئ دا زه یم او دا ګورې زما پلانې بیبي ده هسې نه چېرته نور غلط خیال هم راشي چې د شپې پیغمبر علیه السلام ته پردی ښځه راغلې وه چرته دا خیال هم رانشي نو هغوی وایي توبه توبه یا د الله پیغمبره په تا باندې خو دا ګمان کفر دی په تا باندې بدګماني څنګه وکړو وایي نه نه نه ګورې شیطان د انسان په بدن کې داسې ګرځي لکه دا وینه کله نه کله شیطان وایي دا پردی ښځه دا وخت کې ولې راغله او دا به څوک وه او دا به څه شي له راغلی وه شیطان دا وسوسې سړي ته اچوي نو دا وای چې انها جاءت حضرت صفیه رالله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته تزوره او هغه ملاویده د رسول الله سره وهو معتکف او رسول الله اعتکاف کوونکی و فی المسجد په جماعت کې دا کله فی العشر الاواخر په هغه لسو آخرو شپو کې من رمضان د رمضان خیر دا راله پیغمبر اسلام سره یو شي به خبرې مبرې کولې ثم قامت بیا پاسېده تنقلبو چې واپس تلله فقام معها رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ودرېده د هغې سره رسول الله هم ورسره روان شو حتی تر دې پورې اذا بلغا قریبا چې ورسېد رسول الله نږدې من باب المسجد دروازې د جماعت ته د جماعت دروازې ته نږدې ورسېد بار ونوت دا کمه دروازه وه عند باب ام سلمتا زوج النبي صلی الله علیه وسلم په نیز د هغه دروازې د ام سلمې چې هغه بیبي ده د پیغمبر اسلم هغه دروازه چې د ام سلمې بیبي کور ته نږدې وه دقه دروازه نو مر بهما رجلان تیر شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دو سړي من الانصار د انصارو یو ماوی اسید ابن حزیرو یو عباد ابن بشرو فسلم د دواړو سلام واچو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام وی لهما د دواړو دی وی وی د دواړو ته چې علی رسلکما لک پکلار شي مونږ وایي ودرېږې پکلار شي او دلته خو لږ نه دی بل روایت کې دا دی چې دا زیم او دا پلانې ده وګورئ نو قال دې دواړو وی سبحان الله پاکی وایو الله لا یا رسول الله ای د الله الله پاک دی د الله رسول پاک دی وکبر علیهما او ګران شو په دې دواړو باندې ذالک دا خبره چې موږ ته پیغمبر علیه السلام دا ولی دا خبره وکړه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی نه ټیک د تاسو خو به دا بدګماني نه کوئ خو ان شیطان یقینا شیطان چې دی دا څه دی یبلغ من الانسان دا رسیږي د انسان نه مبلغ دمې هغه دغه ته هغه ځای د رسېدو د وینې ته یعنې شیطان په انسان کې داسې تصرف کوي او هر ځای ته د ده رسي لکه وینه چې د بدن هر ځای ته رسي و انی خشیتو زه یریږم ان یقذفه چې دا شیطان واچوي فی قلوبکما په زړونو ستاسو کې شیئا څه غلطه وسوسه وانه چوي بس دی لږ سبق وای بیا ما خو زور نی